له خپلو پلرونو سره نیک چلند وکړئ ترڅو له تاسو سره هم خپل اولادونه د نیکۍ چلند وکړي او که هر څوک تاسو ته په عذر راغی د جرم بخښنه یې وغوښته که یې روا کړې وي یا ناروا تاسو هغوی ته بخښنه وکړئ او که د هغه عذر زارۍ قبولې نه کړې او بخښنه یې ورته ونه کړه هغه به زما د حوض کوثر لور ته نه پرېښودل کیږي چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د اګست د میاشتې له شپږ ویشتمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مجسم میلیاس هرکلی کوم په پیل کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځوو د پروان ولایت په کویساپي کې پنځه تن عسکر ووژل شول او وسلې ترې راوړل شوې د هرات ولایت په ګذره کې رینجر ویجاړ اته تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې د بادغیس ولایت په قلعینو کې اربکی قومندان له یو موټر اوولس میله وسلو او پنځه ویشت مخابرو او نور مهماتو سره مجاهدینو ته تسلیم شو د میدان وردګ ولایت په جلریز کې رینجر ویجاړ د راپورونو له مخې د پروان ولایت کوی ساپې ولسوالۍ اړوند شنې ژورې سیمه کې په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ برید هغه مهال رامنځته شو چې یادو عسکرو مجاهدینو ته کمین نیولی و خو مجاهدینو وار ورباندې ړومبی کړ د خبر په اساس د نښتې په پایله کې پنځه تن عسکر ځای پر ځای ووژل شول او پاتې نور په تیښته ولاړل دغه راز له یادو عسکرو دوه میله امریکایي ټوپکونه هم له چانټو سره د مجاهدینو لاسته ورغلل د هرات ولایت د ګذره ولسوالۍ مرکز ته څیرمه تیره شپه یولس بجې د مزدور دښمن په پوسته وسلوال برید ترسره شو برید چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول شوې وروسته له کومکي عسکرو سره هم د کمین په ترڅ کې نښته رامنځته شوه برید د شپې تر یوې نیمې بجې پورې دوام وکړ چې په پایله کې په پوسته کې دوه تنه مزدور عسکر ځای پر ځای قتل درې تنه نور ژوبل شول همداراز د کمین په برید کې یو رنجر ویجاړ درې تنه مزدور عسکر ژوبل شول د بادغیس ولایت د مرکز قلعه نونه یو تن اربکی قومندان خیرالله د عبدالجلیل زوی د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو سره یو ځای شو نوموړي له ځان سره د دښمن یو رینجر موټر پنځه ثقیلان نهه کلاشنکوپونه، دوې توپنچې، یو بم افګن، پنځه ویشت غټې او کوچنۍ مخابرې او ګڼ نور مهمات هم مجاهدینو ته راورسول چې د مجاهدینو له لورې تود هرکلی ترسره شو. د میدان وردګ ولایت جلریز ولسوالۍ اړوند سنګلاخ سیمه کې د یادې ولسوالۍ د امنیه قومندان سید سجاد د سپرلۍ په رینجر د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مارټ چاودنه وکړه د خبر په اساس په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ د نوموړي قومندان په شمول درې تنه پولیس ټپیان او درې تنه ساتونکي پولیس یې ځای پر ځای ووژل شول همداراز د یاد ولایت د جلریز ولسوالۍ اړوند زیولات سیمه کې وحشي دښمن د ملکي خلکو په کورونو وحشانه بمبارۍ ترسره کړې د معلوماتو له مخې په دغه بمبارۍ کې د عامو خلکو څلور کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شول او خلکو ته درانه مالي زیانونه واوښتل. دغه راز د یادې ولسوالۍ په ماموکیو سیمه کې وحشي عسکرو په عامو خلکو چې په لار باندې روان وو ډزې وکړې چې له امله یې یو تن شهید او یو بل ژوبل شو. د بغلان ولایت مرکزي بغلان ولسوالۍ اړوند چهارشنبې تپې سیمه کې د یاد ولایت د نهرین ولسوالۍ د جنایي څانګې په امیر قومندان سلیم اندرابي د اسلامي امارت مجاهدینو ناڅاپي برید ترسره کړ نوموړی د بغلان او لغمان ولایتونو لپاره د ګوډاګۍ ادارې د پخواني امنیه قومندان لیقا اندرابي زوی او د ریزریب قطعې د قومندان فرید اندرابي ورور دی خبر وايي په دغه ناڅاپي برید کې نوموړی ځای پر ځای ووژل شو او دوه تنه ساتونکي یې مرګونې ټپیان شول د لوګر ولایت مرکز اړوند التمور سیمه کې د کابل ګردیز په لویه لاره په مزدور عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې د برید په پایله کې د دښمن یوه عراده رینجر ویجاړ دوه تن عسکر ووژل شول او درې تنه نور ټپیان دي د نښتې په مهال نوموړې لار لا هم د یو ساعت لپاره د ترافیکو په مخ تړلې وه د راپورونو له مخې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند قلوردو ته نږدې د ګوډاګي دښمن د سپریا قطعې د لوژستیک د امیر ګل احمد د سپرلۍ په موټر د مجاهدینو له لوري د ځای په ځای شوي ماین تکتیکي چاودنه ترسره شوه خبر وايي په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ نوموړی ځای پر ځای ووژل شو د فاریاب ولایت د لولاش ولسوالۍ اړوند د ملا عارفي سنجتک او قلعه کاظم د سیمو درې تنه اوسېدونکي اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. نوموړ له ځان سره درې مله کلن شنکوپونه هم مجاهدینو ته را رسولي. همداراز د جمعه بازار ولسوالۍ اړوند د کوڅه قلعه په سیمه کې تېره شپه مزدور دښمن تعرضي برید ترسره کړ چې د مجاهدینو له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ شول په پیښه کې دوه تنه مزدور کمانډو عسکر ځای پر ځای قتل پاتې په تیښته ولاړل همداراز د یاد ولایت د ګرزیوان ولسوالۍ اړوند د بهرک په سیمه کې دښمن تعرضي برید ترسره کړ چې د مجاهدینو له غاښ ماتونکي ځواب سره مخ شو او سخته جګړه ورسره ونښته د جګړې په پایله کې د دښمن تعرضي برید په شا وتمبول شو او یو تن اربکی ځای پر ځای ووژل شو. دښمن د جګړې په مهال په سیمه کې درې کورونه لوټ کړي او ټول قیمتي شیان یې ترې وړي دي. همداراز د یادې ولسوالۍ اړوند د تګپشان په سیمه کې تېره ورځ دوه تنه اربکیان د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول. نوموړو له ځان سره یو ام شپاړس ټوپک هم تر مجاهدینو پورې را رسولی دی. د بدخشان ولایت شکاشم ولسوالۍ کې دوه تنه له خپلو دندو لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شول خبر وايي یاد پولیس د حقایقو په درک کولو سره د ګوډاګي دښمن له لیکو نه رابیل او له یو میل وسلې سره مجاهدینو ته تسلیم شول دغه راز یو تن با احساسه ځوان د نوموړي ولایت په بهرک ولسوالۍ کې د خپل اربکي ورور کلاشینکوف هم مجاهدینو ته وسپاره د لوګر ولایت څرخ ولسوالۍ اړوند پنګرام سیمه کې امریکایي اشغالګرو د عامو خلکو په کورونو او باغونو وحشیانه بمبارۍ ترسره کړې د معلومات له مخې په دغه بمبار کې د بیدیپا او مظلوم کلیوالو درې کورونه او دوه باغونه په بشپړه توګه ویجاړ شول دا چې کورونه او باغونه لا له وړاندې خلکو پرېښي وو نو له همدې امله په بمبار کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې د هلمند ولایت د ګرشک او سنګین ولسوالیو ترمنځ د حیدرآباد په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلي سړک د مزدور پولیسو په پوسته وسلوال برید ترسره شو د برید په پایله کې دوه تنه مزدور پولیس وویشتل شول مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوه زیان نه دی اوښتی همداراز د یاد ولایت د ګرشک ولسوالۍ اړوند د سیدانو په سیمه کې بېګا شپه نه بجې د مزدوري اردو په پلې ګزمه د لیزري وسلو په مټ برید ترسره شو د برید په پایله کې دوه تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د فراه ولایت د بکوا او بالابلوک ولسوالیو په مربوطاتو کې د اسلامي امارت مجاهدینو شپږ تنه غله له یوه غلا کړی شوي موټر او موټرسایکل سره ژوندي نیولي او قضیه یې د اسلامي امارت شرعي محکمې ته سپارلې. په خبر کې راغلي چې نیول شوي غلو د همدې لوی اختر تر لومړۍ ورځ یوه ورځ وړاندې د یو تن هیوادوال پیلډر موټر غلا کړی وو د مجاهدینو له لوري ونیول شول موټر یې خپل مالک ته وسپاره او د دوی قضیه تر څېړنې لاندې ده همداراز د اسلامي امارت مجاهدینو په فراه ولایت کې پنځه تنه جنګي اسیران چې د همدې ولایت په مختلفو سیمو کې په جګړو کې نیول شوي وو د اسلامي امارت د زعیم علي قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر مولوي هبت الله خونزاده صاحب حفظه الله تعالی د لوی اختر په مناسبت د عفوې د پیغام له مخې خوشي کړل شول او وروستۍ خبر دا چې د سرپل ولایت د سنګ چارک ولسوالۍ اړوند د تبر په سیمه کې د اربکیانو ترمنځ نښته رامنځته شوه چې په پایله کې یو تن اربکی صبغت الله د خال محمد زوی ووژل شو د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو دښمن د پخوا په شان نه په عملیاتو کې له یو او بل سره موافق دی او نه هم د عملیاتو په اړه یوه خوله دی یرغلګر یو څه وایي او کابل اداره بیا بل څه د الخندق عملیاتو له پیل سره د اسلامي امارت اتلو مجاهدینو د هیواد په لر او بر کې پر یرغلګر او اجیر دښمن پراخ او موثر بریدونه ترسره کړي تر لاسو د ډیرو ولسوالیو پر بشپړ نیول کېدو سربیره ډیرې پراخې سیمې د دښمن له شتون څخه پاکې او د مجاهدینو تر واک لاندې راغلې په یادو شوو بریدونو کې د دښمن په سلګونو وسلوال وژل شوي تر حساب ډیر مهمات او وسلې یې ویجاړې او غنیمت شوې دي د الخندق مبارکو او موثرو عملیاتو په رواني لحاظ هم دښمن سخت ځپلی د کابل رژیم د اردو پولیسو او اربکیانو په سلګونو وسلوال غړي مجاهدینو ته تسلیم شوي ګڼ شمیر وسلې وسایط او مهمات یې مجاهدینو ته سپارلي دا چې په تیر کې یې د دښمن په لیکو کې کار کړی پر هغه یې پښیماني څرګنده کړې او په راتلونکي کې یې ژمنه کړې چې د خپلو مجاهدینو وروڼو سره به اوږه پر اوږه د اسلام او هیواد په دفاع کې د اشغالګر او ګوډاګي دښمن پر ضد روانه مبارزه کې برخه اخلي کابل ادارې د خپل معمول سره سم د اسلامي امارت له لوري د الخندق عملیاتو اعلان او پیل تبلیغات وبلل خو ډیر ژر یې وویل چې د الخندق عملیاتو د مخنیوي تدابیر یې نیولي دي د الخندق عملیاتو له پیل څخه وروسته د کابل ادارې ځینو پارلماني غړو وویل چې طالبانو د الخندق عملیاتو له پیل سره یوازې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې پر لسو ولسوالیو حملې کړي اردو او پولیسو ته یې ډیر تلفات رسولي او پراخې سیمې یې ترې نیولې دي د الخندق بریمنو عملیاتو له امله به نور هم دښمن کمزوری کیږي په ولسوالیو کې به وروستي پټنځایونه هم پریږدي او په لویو ښارونو کې به ځان غلی کوي خو مجاهدینو وار د مخه لا په ښارونو کې خپل مجهز ګروپونه فعال کړي دي د دښمن لوی سټې به په نښه کوي او د استشهادي بریدونو په مټ به د دښمن لوی او فعال پوځي او جاسوسي مرکزونه خپل هدف ګرځوي د الخندق مبارکو عملیاتو په برکت به دښمن نور هم په ډارونکي حالت کې راګیریږي د خپل منځي بې اعتمادۍ ګراف به یې لوړیږي وسلوال به یې په پوځي او رواني لحاظ د لا ډېرې کمزورۍ او مایوسۍ په کنده کې ایساریږي د وعدې پابندي د بدګمانۍ نقصانات د درواغو نقصانات چې انسان وعده وکړي په وعدې سره وفا نه کوي د دې اصلي منشه چې د هغه څه شي ده الله رب العزت دا انسان د دوو صفاتو څخه جوړ کړی دی د دوو متضاد امور څخه په انسان کې بهیمیت دی په انسان کې روحاني ملکوتی صفاتونه دي دا متضاد صفاتونه دي د بهیمیت د حیوانیت مقتضا په انسان کې د بد اخلاقی راوستل دي په انسان کې شهوت پیدا کوي یو په انسان کې غضب پیدا کوي دوا په انسان کې تکبر پیدا کوي درې دا د بهیمی صفت اخلاق ته چې انسان کې راځي د انسان بل جوړ شوی جز هغه روحانیت دی هغه ملکوتی صفت دی د دې دواړو ټکر دی سره د حدیث علما وایي چې دا حدیث سړی لولي یو حدیث د ربی علیه الصلاۃ والسلام مخ ته راغی چې په دا خپل ټول ژوند کې یو واري په دا حدیث باندې عمل وکړي نو رب ذوالجلال څخه به پر د قیامت زرعي خلاصي د کچې واري خو عمل پکړی دی دا خبره سړی اوري نو یو واري عمل کول په پکار دی ګوره د شهوت پیروي د غضب پیروي تکبر دا انسان هلاکوي په دې اسباب سره انسان کې خلاف الوعد د چا د وعدې لحاظ مکو پر خلکو بدګمانه اوسېږه کذب د ځان د پاره ذریعه نجات بوله دا ټول خبرې پکې پیدا کی لیکن د دې په مقابل کې رب ذوالجلال انسان ته یو روحي قوت ورکړی دی د دې دوه ټکر دی مقابله ده اوس راسه که حیواني او بهیمي صفاتونه په انسان غالب او سپر روحي صفاتو باندې بیا دا ټول مسائل پیدا کی او کله چې روحي صفات غالب او سپر بهیمي صفات باندې بیا دا ټول صفاتونه ورکی قرآن او سنت انسان ته دغه شي دعوت ورکړي ځکه ته په امتحان کې کوشش دا وکړه چې هغه روحي صفت غالب راسي پر هغه بهیمي صفت باندې کله چې روحي صفت پر بهیمي صفت باندې غالب حیواني صفت باندې غالب راځي نو محترمو د شهوت د حیواني صفت دی کله چې روحي صفت پر دې باندې غالب راځي په انسان کې عفت راوړي غضب خودخواهي انانیت دا د حیواني صفت څخه پیدا شوی دی په انسان کې کله چې روحي او ملکی صفت پر دې باندې غالب شي په انسان کې شجاعت راځي او کله چې تکبر د حیواني صفت څخه په انسان کې پیدا شوی دی دا تکبر حیواني صفت دی روحي صفت چې پر دې باندې غالب شو نو تواضع په انسان کې راځي د روحي غالبېدلو څخه درې صفت انسان ته حاصلېږي عفت شجاعت او تواضع د عدل سره سره راټول کې د دین نوم دی عدل د دین نوم دی انصاف د انصاف په صورت کې انسان وعده خلاف نه کوي د انصاف او د عدل په صورت کې انسان پر مسلمان باندې بدګمانه نه جوړیږي د عدل د انصاف په صورت کې انسان درواغ نه وای د عدل د انصاف په صورت کې انسان په عهد باندې په وعد باندې وفا کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه من كن فيه فهو منافق درې داسې صفتونه دي چې دا په انسان کې راسي او انسان منافق جوړ شي وان صام وصلى وزعم انه مؤمن بیا که روزي هم نشي که لمونځونه هم کوي او په خپل ګمان باندې دی مؤمن هم ځان ته وایي خو لیکن دا انسان منافق دی اذا حدث کذا کله چې د خلکو سره خبرې کوي په خپل محاوراتو کې نو درواغ وایي و اذا وعد اخلف او کله چې وعده د خلکو سره کوي نو بیا مخالفت کوي او اذا تمن خان کله چې دوی امانتدار وګڼل شي مسلمانان پر ده باندې د امین فکر وکړي نو بیا خیانت اختیار کړي دا درې صفات چې په انسان کې رااله دا منافق دی د دې دا معنا ده چې منافق عدل نشته په منافق کې انصاف نشته هغه منافق بیا عقیدوي منافق کې عمل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د زمانې نه وروسته عقیدوي منافق مشته نه معلومیږي زموږ په وخت کې یا کفر دی یا اسلام دی وبس په هغه زمانه کې دا خلک وو او عملی نفاق چې دا خو موږ تاسو په سترګو وینو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په بل حدیث کې څلور د شان ذکر کړی دي چې هغه علامات منافق شو ولیدا څلور د خصلتونه دي چې دا خصلتونه پچا کې وی هغه منافق دی او که پچا کې د څلور صفاتونو یو صفاتو نو په هغه کې یو جز د نفاق موجود دی اذا حدث كذبه واذا وعد اخلفه واذا عهد غدر کله چې خبرې کوي درواغ پکښې وایي او کله چې وعده کوي مخالفت کوي د وعدې او کله چې د چا سره عهد کوي نو هغه کې غدر کوي د عهد مرتبه درواغ دا زیاته ده فواد کې مخالفت جائز مع الکراهت دی او په عهد کې خلاف اصلا نه دی جائز و اذا خاصم فجر او کله چې سره په خبرو سي نو شکنځلې کوي او په تمیزي کوي بد اخلاقی کوي حضرت پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي چې اے رسول الله صلی الله علیه وسلم ستا ډیر نیک اخلاق دي د شو اخلاق په وجه باندې داسې منتشر قوم پر تا باندې راټول شو چې د هغو د اجتماع چا تصور نه سو کولی لیکن ستا د نیکو اخلاقو په وجه باندې هغه پر تا راټول سوي ځکه چې روحاني صفتونه پر بهیمي صفتو پر حیواني صفتو باندې غالب راسي او بیا په انسان کې عدل راځي په انسان کې انصاف راځي او دا د رب ذل جلال د ذات د منشي مطابق ژوند دی په دنیا کې چې انسان به عدل او انصاف او ټول انبیا علیهم الصلاه والسلام دغه خبرې لپاره مبعوث شوي دي کذب او د دې حکم دا بل اتفاق حرام دی بلکې علما وايي هو من اقبح الذنوب دا بدترینه ګناه ده پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم فرمایي یا کول کذب د درواغ څخه ځان وساتئ فانه من الفجور درواغ دا فجور دی والفاجر فی النار او د فاجر حکم دا دی چې هغه به دوزخ ته ځي امام غزالی رحمت الله علیه لیکي وان الكذب باب من ابواب النفاق درواغ ویل دا یو دروازه ده د دروازو د نفاق څخه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ثلاثه درې به داسې خلک وي په ورځ د قیامت کې چې الله به خوږه خبره نه کوي په ورځ د قیامت د دوی سره او ولا ينظر الیهم او دوی ته به الله رب العزت د رحمت په نظر باندې نه ګوري نظر د الله به پر دوی باندې د غضب وي المنان منان هغه چاته وایي چې یو چا سره دې ښه وکړه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآبا كالذي ينفق ماله رياء الناس داسې مه جوړېږي بل نبی علیه الصلاه والسلام فرمایي والمنفق دوم سره یو شولی دی د دې سره به الله رب العزت په ورځ د قیامت څه خبره نه کوي په صحیح نظر به نه ورته ګوري المنفق ساعته بالحلف الفاجر په بازار کې سامان خرڅوي قسمونه باندې اخلي والمسبر الاذا د تکبر په بنیاد باندې پیسې ته بجلو کوښتې نبی علیه الصلاۃ والسلام موږ ته دې امر کوي چې پیسې به په نیم ساعت باندې وي د لمانځه په وخت کې د غیر لمانځه په وخت کې بس په دې کې د الله رب العزت یو خاص راز دی د رسول الله په ژبه یې ښکاره کوي په بل حدیث کې راځي چې درې کسان دي چې هغه به د جنت بوی نه ویني په هغه کې یو مسبل ځه د انسانانو په نظر کې ډېره عادي مسله ښکارېږي پیسې اتر بجلې کې کښته یا پورته لیکن الله رب العزت یو عجیب نظام دی ډیر عادي کلمه ده الله به راضي شي تا ته به درجات دي ډیر به ستا په نظر کې سپکه خبره معلومیږي خو د الله رب العزت د غضب ذریعه به ګرځي حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم یمن ته استوي نو حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره ووته دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت مبارک د هر چا د پر ادا پکار چې څوک مسول مقرروي او خواته استوي د هغه په معیت کې به تر یو لارې ځي او پر دا لارې به ده ته خاص خاص خصوصي خبرې کوي چې ته باید داسې وکړې ته باید داسې وکړې داسې معاذ یو نوجوان صحابي دی او ډېر شجاع صحابي دی او د علم دریاب یمن ته اصلي نبی علیه السلام ورسره روانېږي نو پر لارې ورته وایي چې ای معاذه اوصیک بتقوا الله اوصیک بتقوا الله تر ټولو مخکې د الله څخه ته ډېر وبېرېږه. د الله د بېرې په وجه باندې ستا روحي صفات پر بهیمي صفات باندې غالبه کېږي. په تا کې د عدل ماده پیدا کېږي، په تا کې د انصاف ماده پیدا کېږي. نو چې کله د عدل د انصاف ماده پیدا شوه، بیا به نظام عالم اصلاح کېږي. بیا الله ستا د نیت پر بنیاد باندې ستا نصرت کوي او په دنیا کې به دغسې نظام قایموي چې هغه ستا د مرضۍ او د رسول الله د مرضۍ او د الله د مرضۍ مطابق چې امیر نه متقي نو مامور متقي کېدلی شي دوه مې ورته ویله او صدق الحدیث چیرې به درواغ نه وایي معاذا درواغ به نه وایي درې مې ورته ویله وعدا الامانت په امانتو کې به خیانت نه کوي څلور مې ورته ویله والوفا بالعهد معاذا په عهد باندې به وفا کوي وبذل الطعام سخي جوړ سه واخفض جناحه او د مسلمانانو د رعیت لپاره خپل وزرونه څه تکا د هغو سره په تکبر خبرې مه کوه پر آس سپور دی ور روان دی په مخ کې رود رالی حضرت شاه ولی الله رحمت الله علیه په ازاله الخفا کې دا واقعه را نقل کړې ده نو کله چې ورلی دا مشرانو انډیوالانو ورته ویل چې امیر المؤمنین هغه خلک چې دی هغه ډېر ترقي یافته خلک دی دا ستا کالي چې وګوري دا ستا حال وګوري بالا به دوی وایي چې دا څنګه د مسلمانانو خلیفه دی تر هسې نو کې سم لنګونه وتړه حضرت عمر یې پر دې مجبوره کړې چې څنګه لنګ وتړي پر آس سپور دی پر اوبو پورې وځي د اوبو په مابین ته چې ورغلی یو فکر و پیدا سو چې څه دا کار تا د دې دپاره وکړ چې خلک درته وایي چې دا څنګه غوړ سړی دی بس آس یې ودرول ولا زما کالي ولیا تر دا اوبو پورې زه تر اوبو نه پورې وتې ولیا په دا اوبو کې دا کالي بدلوم کالي یې بدل کړه بېرته یې زاړه کالي واغوست د هغو سره ملاقات دی خوا چې را روان سو بیرته مدینې ته راته حضرت علي ورسره دی رامخکې شو حضرت عمر فاروق د یو بوډا ښځې سره ملاقات راغی هغې نه پېژندی وا ښځې ته ویله چې څنګه حال دې دی مدینې کې حالات څنګه دي بس هغې ورته ویل چې حالات خو ډېر ښه دي نو حضرت عمر فاروق ورته ویله چې د مسلمانانو امیر فاروق رضی الله تعالی عنه څه حالت یو اړ دغه تر خلی وځي ول امیر دې تباس حضرت عمر ته ویل ولی هغې ورته وویل تبا دې په دې سي چې دی کله امیر المؤمنین سو دی تر دانه ورځ پورې ماته نیکی نه در رسیدلې حضرت عمر په غار دالته حضرت علی پس راورسېدی تاسو چې ویل چې دا خو امیر المؤمنین ده تباسه تاسو ورته وویل هغه بغاری ولی علاکل عمر عمر الله سبحانه بیا ورته وویل چې بډا سوزي د عمر نیکی چې تاسو نه درسېدلې خو نو ستاسو حال به خبر نه ځکه باچا خو نو د ټولو خلکو د حال خو نه خبرېږي هغه ورته وویل دغسې باچا او دغسې امیر دي هلاک چې د ده په حکمرانۍ کې سپی د ولي جمري او دی نه په خبرې انسان خو یې خواته پرېږده چې سپی د ولي جمري او دی نه په خبرې دغسې امیر دي خراب سو عمر صاحب بغاري ولې ورته ویله چې دا خپل مظالم چې دا پر ما خرڅ اخر یې ښځه په دې باندې راضي کړه چې په پنځه ویشت یا په څلور ویشتو دیناره باندې د دې مظالم یې واخیستل او حضرت علي ته ورته دا ولیکه هغه ولیکه ما علي کله چې زمر سم دا خط ما سره په قبر کې روحي صفاتونه چې پر بهيمي صفاتونه باندې غالب سي بیا انسان د الله رب العزت د منشي مطابق په دنیا کې ژوند اختیاروي امیر بیا ځان ته امیر نه وای هغه ځان ته خادم وای یواري په مدینه کې قحطي رااله حضرت عمر پر ځان باندې شیدو خورل حرام کړه ول تر هغه وخت پر عمر باندې د شیدو چشل حرام دي ترڅو چې یو عام د مدینه انسان باندې شیدو ورونه دا د حضرت عمر هغه روحي صفاتو چې پر بهیمي صفات باندې غالب شوی هغه د الله رب العزت د منشي مطابق انسان جوړ کړی ګټما یا بسر پتا بیلما